اولنی مسئولیت یې چې د خپل ځان خپلې قضیې خپل هدف او خپلې تګلارې په اړه و یو څه معلومات واورېدل دویم مسئولیت یې له دښمن سره د تعامل په اړه باندې ده او دریم مسئولیت له خپل ولس سره د تعامل په اړه دی راځئ نن د دویم او د دریم مسئولیت په اړه یو څو مشخصې خبرې وکړو خصوصا د دې دویم مسئولیت په اړه چې له دښمن سره د تعامل په اړه ده دا ډېر مهم دی که چیرې موږ د دښمن په اړه یا له دښمن سره د تعامل په اړه خپل مسؤلیت درک نه کړو نو کېدای شي داسې یو څوک په دښمنۍ ونیسو چې هغه زموږ دوست او کېدای شي له داسې یو چا سره دوستي شروع کړو چې هغه زموږ دښمن چې دښمن پیژندل دا ډیر ضروری دی هر ملت هر شخص هر جهت هر څوک چې خپل دښمن تشخیص نه کړي خپل دښمن ونه پیژني هغه به په هره هره لحظه کې د دښمن ښکار شوی وي که ته به یې پېژنې نو هغه به تا پېژني ته به یې دوست ګڼې او هغه به ستا په دښمنۍ نیسي ته به ورسره د دوستۍ تعامل کوې هغه به درته کنده کېندلې وي نو د دښمن پېژندل او له دښمن سره د تعامل طریقه پېژندل دا د مجاهد د مسؤلیتونو نه ده که داسې ونه شي نو بیا به یې داسې چا سره دښمني کړې چې باید دوستي ورسره کړې وای او له داسې چا سره به یې دوستي کړې چې باید دښمني یې ورسره کړې وای نو تر هر څه دمخه دا ضروري ده چې په دې پوه شو مونږ او تاسې چې دښمن څوک دی دښمن څوک ده چا ته دښمن وایو دا ډېر مهم سوال ده او دا نور راتلونکې خبرې ټولې د همدې تر سوري لاندې راځي دښمن څوک دی په دې کې ډېر خلک تېروځي ډېر خلک خطا کېږي داسې فکر کوي چې چا دریشي اغوستې پتلون یې اغوستی هغه زما دښمن دی دښمن به په پتلانه نه پېژنی دښمن به په دریشي نه پېژنی کېدای شي بې درېشۍ درته راشي کېدای شي په یو ګزګیره کې درته راشي کېدای شي غټ ټپګړۍ وهلې درته راشي کېدای شي تکې سپینې جامې اچولي ښه ګلالي سوفیانه عطرې وهلي پنځه سویزې تسپې قات کړې په لاس کې نیولي یې درته راشي دښمن به په ظاهري لباس نه پېژني دښمن به د دښمن د افکارو د نظریاتو په آینه کې پېژني که دغه افکار او نظریات په انګریز کې و انګریز دی بیا دښمن ده او که دغه نظریات او افکار د په پلار کې و پلار دی دښمن ده بیا په ضرور نه چې انګریز دی تا دښمن دی امریکایي دی تا دښمن دی جرمنی او فرانسوي ایټالوي او سرلایي دی تا دښمن دی کېدای شي ورور دی تا دښمن دی د تا د دین دښمني د تا د عقیدې دښمني د تا د فکر دښمني د تا د نظریې دښمني د تا د هدف دښمني کېدای شي پلار دې د تا دښمني کېدای شي مور دې د تا دښمني کېدای شي تره تربور دې دښمن وي کېدای شي زوی دې دښمن وي کېدای شي ښځه دې دښمنه وي چې مشت کلیوال د دښمن د مسلمانانو او د مجاهدینو د غلطولو په خاطر د غزینې ګمراه فرقې او ګمراه خلک چې دي هغوی دا خبره پورته کوي او هر شی دی په انټرنیټ کې په مضامینو مجلو اخبارونو رادیوګانو تلویزیونو کې دی کې چې بس چې خارجيان لاړ شي افغانان خو خپل دي افغانان خو خپل دي کنه افغانیت د خپلوۍ اساس نه دی یو سړی به افغان دی کافر دی یو سړی به افغان دی مرتد دی یو سړی به افغان دی سیکولر دی یو سړی به افغان نشنلیست قوم پرست دی اله پرست به نه یو صاحب افغان دی دښمن زره جاسوس دی افغانیت د دوستۍ څه بنسټ او اساس نه ده چې انګریزان لاړ شي دا نور هم خپل افغانان دي دا شاګل چې خپل افغانان دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جنگ او جهاد او مقابله شروع کړي دا د کوم انګريز او د کوم امریکایي د کوم فرانسوي په خلاف شروع کړي دا خو د خپل قریشو په خلاف شروع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې ټوله دښمني د چا سره کړې ده د خپلو قریش سره د خپلو عربو سره د عرب د خپل افغانان نه وه د قریش د حرم تر څنګ نه اوسېدل د قریش په کعبه کې خپل مشرکانه عبادت نه کاوه په حرم کې طوافونه نه کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ د صحابه او کرامو جنگ دا د چا سره د خپل قوم سره او که بل قوم سره نهه نوي فیصده جنګونه لري د خپل قوم سره ولې نظریات یې سره فرق چې هر څوک د تا د نظریې د تا د فکر د تا د عقیدې مخالف دی دا د تا دښمن ده که دا انګرېز ده که دا افغان ده که دا د خپل ده که دا د قومي ده که دا د خېښ ده که دا د اولاد ده که دا د پلار ده که دا هر څوک دی یوازې دا نه ده چې اروپایان د موږ دښمن دي امریکایان د موږ دښمن دي کېدای شي اروپایان او امریکایان لاړ شي سبا خو تر ځانه بد خلک دلته راته د افغانانو په جامو کې خرېږي نو بیا به هغوی سره دښمني نه کوو ځکه چې دا افغانان او که دښمني د انګرېز سره د د شنو سترګو په خاطر وي د د سره رنګ په خاطر وي دا خو نو بیا ډېر احمقانه معیار ده چې ته یو چا سره په دې خاطر جنګ کوه چې سترګې شنې دي او په دې خاطر جنګ ورسره کوه چې مخ یې سور ده نو که دغه معیار له منځه لاړ شي د عقیدې اختلاف او د نظر اختلاف او یوازې د رنګ او د قوم خبره پاتې شي دغه جاهل نه شي خو اسلام نه شي چې زه د امریکایي سره په دې خاطر جنګېږم د امریکایي په خلاف چې دغه سترګې شنې دي او رنګ یې سور ده یا سترګې خړې دي او رنګ یې سور ده په دې خاطر جنګېږم اوس خو که همدغه نظریه د ده د امریکایي نظریه د ده سیکولریزم د ده لیبرالیزم د ده هیومنیزم د ده دیموکراسي د ده دغه عقاید په یو افغان کې راشي بیا دا مې ورور ده دا پروانه کې دا خپل افغان ده ده سره جوړه کړم نو دا خو بیا د هغه له سترګو د رنګ سره دښمني شو دا خو بیا د کفر سره دښمني نه شو په افغان کې کفر راغی ما نه مني چې هغه ته منم فوج منم پولیس منم اردو منم قانون منم او کانګرس کې کفر راته نه منم دا جاهلیت د مسلمانۍ نه ده دښمن به د دښمن د عقایدو د نظریاتو په آینه کې رڼا کې پېژني که دغه دغه نظریات په هر چا کې وو هغه د ستا دښمن دې خبرې ته متوجه شئ که دا موږ تاسو تېر باسي دا خلک چې دا لګیا دي له یوې مخې لیکنه کوي او له یوې مخې تبلیغات کوي په راډیوګانو تلویزیونونو په اخبارونو مجلو په مجالسو په دې کې چې بس افغانان موږ خپلو کې سره خپل یو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریش سره خپل نه و ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ترونو د ترونو د زامنو د تربورانو او د خپل زمانو او د دې په خلاف نه جنګېده ولې د خپل لور نړۍ په بدل کې اسیر نه کړ خپل زوی په بدل کې اسیر نه کړ ولې عبدالرحمن ابن ابوبکر رضی الله عنه چې کله مسلمان شو ابوبکر رضی الله عنه زوی و هغه پلار ته ویل وایي پلاره د بدر په ورځ باندې درې ځلې مې تورې ته برابر شوې خو ځان مې درنه بچ کړو په دې خاطر چې پلار مې وي ابوبکر رضی الله عنه ورته وایي چې ما د قسم په الله یې چې که تا باندې مې پام شوی وای یا مې تورې ته برابر شوی نو ما به وهلی وي پلار خپل زوی ته قسم کوي چې ته به مې وهلی یې سوره به مې ولې دا سره زوی پلار نه وه په اسلام کې د دوستۍ او د دښمنۍ معیار خپلوي نه ده عقیده ده چې څوک د تا په عقیده وه هغه د تا خپل ده که انګرېز و دی که روسی و دی که یهودی و دی که مسیحی و دی که هندو په دې معنی چې هندوستانی و که د هر ځای و دا د تا ورور ده دا د تا خپل ده او چې هر څوک د تا د عقیدې مخالف ده که هغه د ورور ده که د خور ده که د زوم ده که د وراره ده که د تره ده که د قومي ده که د خپلوان ده دا د تا دښمن ده یو خبره ورو بیخي ډېره یادېږي او حتی ځینې عالمان یې هم کوي ځینې خلک چې د دې خبرې په معنا باندې نه پوهېږي او ځانونه ځانونه اسلام او اسلامي فکر ته منسوب هم بولي خو هغوی بشارګان یې هم کوي د هغې د ناپوهۍ د وجې نه او یا د دې وجې نه چې بس دې موضوع ته یې چندانه ډېره توجه نه ده کړې دا د ملي وحدت ملي وحدت دا ډیر یاد دی ملي وحدت موږ باید ملي وحدت وساتو د ملي وحدت د ټینګولو په خاطر دا کار وکړو ملي وحدت دا ملي وحدت باید یوارې وپېژنو چې ملي وحدت دا څه شی دا مسلماني ده که دا کفر ده ملي وحدت د دوه ټکو نه جوړ شوی د څو ټکو نه دوه ټکو نه یو پکې ملي ده او یو پکې وحدت ده او دا ملی د دې اشتقاق شوی ده یا ملی اخیستل شوی ده د ملت نه د څه نه ملت نه ملت په اسلام کې یو ډول شي ته وایي یو مفهوم ته وایي او د غربیانو په اصطلاح ملت یو بل شي ته وایي بل مفهوم ته وایي دا قرآن کې په احادیثو کې چې وګورئ دا ټول د شریعت په معنا باندې راغلي د قانون تګلارې او شریعت په معنا راغلي اوس هر هغه څوک چې له موږ سره په دغه قانون او دغه شریعت کې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې را سره داخل دی دا د موږ ملت دی دا زموږ د ملت غړی ده که دی په اسیا کې ده که دی په اروپا کې ده که دی په افریقا کې ده که دی په امریکا کې ده که دی په فلسطین کې ده که دی په عراق کې ده که دی د مسلمانانو په خاوره کې ده او که دی د کافرانو په خاوره کې ده خو چې په دې عقیده کې راسره شریک ده دا د موږ د ملت سره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي الكفر ملة واحدة کفر بیا بیل ملت دا بیا ټول سره یو ملت دی ځکه د د د کفر عقیده یې سره مشترکه ده داخلي فرقونه به وي خو د کفر عقیده د ټولو سره مشترکه ده کفر بیل ملت ده مسلمانان بیل ملت دی هغه څوک چې مسلمان ده که د دنیا په هر کونج کې ده هغه زموږ د ملت غړی ده او هر هغه څوک چې مسلمان نه ده که هغه د تا د کورنۍ سړی هم ده هغه په دې ملت کې نه ده د ملت په باره کې ما یو ورځ څېړنه وکړه انټرنېټ کې چې څومره احادیث دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلامي معلومات دي فقهاو په کتابونو کې او معاجمو کې قاموسونه چې دي په دوی کې په دې ټولو کې تقریبا همدغه معنا راځي ملت معنا د شریعت او قانون او تګلاره ده په دې کې چې څوک شریک دي دا یو ملت که د کافرانو دي هم یو ملت دي که د مسلمانانو دي هم ډېر یو ملت اوس راځي دې خبرې ته چې کافران یا ملت څه ته وایي نیشن یا ملت یا ملي یا په انګریزي کې نشنل ورته وایي دا دا څه ته وایي کافران یا اروپایان یا انګریزان دوی یا ملت په یوه محدوده جغرافیایي محدوده کې اوسېدونکو خلکو ته ملت وایي په یوه خاصه جغرافیایي محدوده کې که هغه افغانستان کې هندوستان کې پاکستان کې یو بل ملک وي چې ایران ښار ته وي په دغه حدودو کې چې هر څوک اوسېږي که هغه یهودی ده که مسلمان ده که کافر ده که هندو ده که بېدینه ده که هر څوک ده هغه ته څه شی وایي یو ملت وایي هغوی ملت له څه شي جوړوي له خاورې له خاورې څه معنی یعنې په دغه خاوره کې چې څوک اوسېږي دا څوک دی دا یو ملت دی او اسلام کې ملت چا ته ویل کېږي په دغه عقیده کې چې څوک داخل دي هغه یو ملت په اسلام کې ملت د څه نه جوړېږي عقیدې نه جوړېږي او د غرب په مفاهیمو کې یا د غرب په عقیده کې ملت د څه نه جوړېږي خاوره په دې خاوره کې چې څوک اوسېږي دا یو ملت دی من اوس غلطه یې دا خلک سین دوی مراته په ملت کې شامل کړی او بس غرض مو ملي وحدت خرابېږي کمونیست ماته په ملت کې خراب کړي رب را سره نه مني دین را سره نه مني قانون را سره نه مني قرآن را سره نه مني شرعي حدود را سره نه مني اسلامي نظام را سره نه مني اسلامي حکومت را سره نه مني اسلامي اخلاق را سره نه مني خو نه دا په ملت کې د دې ملت غړو د فرمانه کې چې خراب کېږي ملي وحدت خراب کېږي د ملي وحدت خاطر باندې باید موږ ډېر شیان وزغمو هندو په دې ملت کې را سره شریک وي کمونست هم په دې ملت کې شریک وي را سره نشنلیست هم په دې ملت کې را سره شریک وي سیکولر بی دین هم په دې ملت کې را سره شریک وي دیموکرات هم په دې ملت کې را سره شریک وي شریعت مې نه مني قانون مې نه مني الٰه مې نه مني پیغمبر مې نه مني که یې مني براینا مې مني عمل کې نه مني په نورو دا به دا یو ملت من باید د غربیانو په تاریخ باندې خپل قضیه ونه تلو نه خپل دین لرو خپل کتاب لرو خپل شریعت لرو خپل نظام لرو خپل قوانین لرو خپل معاجم لرو کتابونه لرو په دې کې باید وګورئ چې د ملت معنا څه ده دا د ملي وحدت اصطلاح د خالص کفریه اصطلاح ده په اوسني اوسنۍ معنا باندې ځکه چې دا یو مسلمان چې د افغانستان نه ده مثلا د مراکش ده دا به ته په دوی باندې په افغان ملت کې شامل کړي یو به منې ښه مسلمان ده ښه تقوادار ده شپه په عبادت تېروي ورځ په عبادت تېروي په جهاد یې تېروي نفق انفاق فی سبیل الله هم کوي اخلاق هم ښه دي چا ته یې تاوان نه موږ رسېدلی تر ټولو ښه غوره سړی دی خو دی یا د مراکش ده یا یا یا د امریکا ده یا د یو بل ځای ده دا به یو منل شي چې دا د ملت غړی نه ده ها منی در سره څوک نه منی در سره ګوري ځکه موږ تاسو غلطوي وای ملي وحدت ملي وحدت دې وحدت ته ملي وحدت نه وای دې ته کفري وحدت وای اسلام او کفر د پکې نه بس ټول یو شی موږ دې بس ټول موږ یو شی من که ملي وحدت وایي نو بیا د من په ملي وحدت کې د دنیا د هر کوم مسلمان له موږ سره شریک کړه هغه بیا زموږ د ملت غړی ده هغه ورور مې هغه زوی مې هغه پلار مې چې د ما عقیده سره نه مني هغه د ما په ملت کې نه ده ځکه چې د ما د دین د معیار په اسا هغه د ما په ملت کې داخل نه ده هغه په شریعت کې نه ده هغه په قانون او په نظام کې نه ده او هغه څه چې په دې خاوره کې را سره ده هغه سره موږ سیاسي وحدت کولی شو چې یو سیاسي نظام کې دا ټول سره راټولېدی شي برلاسه ورکړي د مسلمانانو د نور ورکړي هر څوک د خپل حق او حقوق په اندازه کې اوسېږي ظلم او ظلم ورچا باندې کېږي څوک د اهل ذمه په حیث باندې اوسېږي څوک د مسلمان په حیث باندې اوسېږي څوک د مسلمان او معاهد په حیث باندې اوسېږي کافران پکې اوسېدلی شي مال به محفوظ وي مال به محفوظي خزه به محفوظي سر به محفوظي وینه به محفوظي څوک به نه ورته وایي خو په ملت کې به مې داخل نه د ملت نه مې بیرون د یو سیاسي نظام کې به راسره اوسېږي اسلامي وحدت دا پکار ده ملي وحدت کوي نو د اسلام په معنا پکار ده چې هر څوک مسلمان ده هغه موږ په ملي وحدت کې شامل ده او چې هر څوک اسلام را سره نه مني هغه د موږ د ملت غړی نه ده هر د دې هېواد اوسېدونکی به وي خو په ملي وحدت کې شامل نه ده نو د ملي وحدت تاریخ هم زده کړو کافران ملت چا ته وایي هغو خلکو ته چې په یوه محدوده جغرافیوي محدوده کې اوسېږي هغه کې د دین او عقیدې خاوندان او مسلمانان ملت چا ته وایي د عقیدې په بنیاد چې څوک له تا سره یو دي چې څوک د تا په عقیده کې شریک دي بلکې د دنیا په هر کونج کې ده دا د تا ورور ده دا د تا د ملت غړی ته د دوی ملت غړی دا د تا د ملت غړی دا چې د ملت غړی تا نه ګڼي دی به ناپوه وي او چې ته نه ګڼې ته به ناپوه وي نو راځو بیرته خپل اصلي موضوع ته هغه ده چې دښمن څوک دی دښمن به په دریشي او په پتلانه په شکل او په صورت نه پېژني نو کېدای شي ځکه هغه شکل او صورت درته بدل کړي په سپینه پګړۍ کې په توره ږیره کې درته راشي سم ګلالۍ تبلیغي جامې اغوستي په هغې کې درته راشي چارکونډه لمن یې په دې کې راشي درته په عقیده به یې د کفر عقیده دښمن به د عقیدې په رڼا کې پېژني د هغه د عقیدې معیارونه به یې ورې پېژني تشخیصوي به یې دا چې بیا په هر چا کې راتله هغه کافر شي که په ورور کې راتله که په انګرېز کې راتله که په مور او په پلار کې راتله که په روسي او امریکایي کې راتله اوس د دوی نښې څه شی دي د دغه دښمن نښه څه شی ده څنګه به یې پېژنو کوم وسه زموږ سره هغه د مخالفت لري د عقیدې تر ټولو مهمه نښه یې دا ده چې هر هغه څوک چې د شریعت نافذېدل نه غواړي دا دښمن ده که دا افغان و که دا حاجي صاحب و که دا ملک صاحب و که دا قومندان صاحب و که دا تنظیمي رهبر صاحب و که دا انګریز و که دا هندو و که دا امریکایي و که دا یهودی و که دا مسیحی و که دا بودایي و که دا شیعه و که دا هر څوک و چې د شریعت نه هېدل نه غواړي او د دې مخنیوی کوي دا دښمن ده بلک هر څومره د اسلام نارې ووایي ځکه الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون قسم دی زما چې دوی نه مؤمنان کېږي او بیا ناراضګي ونه لري په خپل زړونو کې د تال فیصلې نه چې کومه فیصله تا کړې په دې باندې دوی اعتراض او شکایت او ها او هغه ناراضګي نه لري څه نه لري ور باندې اکثر چې تا فیصله څه شو نه لري دوی ناراضګي ونه لري اوله خبره دا ده چې فیصله به تا سره وړي او بیا دوی خپل ټولې چارې د شریعت ته ورحواله کړي تسلیمې کړي چې شریعت ته چې ته یې څنګه غواړې هغه ته یې کوم چې ته یې څنګه غواړې هغه ته یې کوم دښمن څوک دی هر هغه څوک چې په افغانستان کې وي که بل چېرته چې د شریعت نافذېدل د مسلمانانو دپاره نه مني نه یې غواړي مخنیوی یې کوي د مقابل لوري سره یې درېږي هغه څوک ده هغه دښمن دی که په هره ژبه غږېده که هر ډول جامې یې اغوستې که هر څومره اوږده ږیره وه که هر څومره پلن او شلمه پګړۍ وه که هر څومره فصیح فصیح غږېده که هر څومره په شروع کې بسم الله په آخر کې من الله توفیق ویلې خو چې په عمل کې د شریعت نفاذ نه غواړي په عمل کې او د هغه چا سره درېږي چې هغه د شریعت د نفاذ مخنیوی کوي د شریعت د احکامو د تطبیقېدلو مخنیوی کوي دا دښمن ده که دا هر څوک که زه یم که ته یې که انګرېز ده که یهودی ده که مسیحی ده که کاکا مې ده که حاجي صاحب ده که پروفیسر صاحب ده رهبر صاحب ده شیخ الحدیث صاحب ده که مفتی صاحب ده که هر څوک دی چې د شریعت نافذېدل نه غواړي کار ورته نه کوي او په هغه مقابل لوري کې دی ځای نیسي د هغوی ملاتړ کوي دا دښمن اوله نښه دا ده چې دی به د شریعت مخالفت او دغه یو نښې چې وپېژنې یا نور بیا دا ټول حل کېږي اوس تاسو خپله ټولنې ته وګورئ په افغانستان کې چې دا څومره حزبونه څومره پارټۍ څومره ټولنې څومره مدني ټولنې دي سیاسي ټولنې دي فرهنګي ټولنې دي اقتصادي ټولنې دي فلانۍ ټولنې دي قومي ټولنې دا پوښتنه چې کوم چې څنګه دې خوښه ده لیوال دلته که یې چې دیموکراسي راشي نو بیا پوه شو دا دښمن ده چې هر څومره ځلېدلې ږیره په مخ وه دی بیا کافر ده که هر څومره ځلېدلې ږیره او هر څومره تکې سپینې جامې اغوستې وي که هر اصل یې ورې عمرې ته ته دی بیا هم کافر ده شوشي د شریعت نه خو د دیموکراسي سره ځداره شي چې ورته وایي شاید د الله حکم نافذ شي دلته دا څنګه چې دا یې ویل او په دې پوهېده چې دا زه څه وایم چې دا یې ویلې چې دا لاس کټ کول او دا پښې کټ کول او دا څوک وژل او دا بېچارګۍ وګوره هغه نجلۍ بېچاره مې وخطایي شوې وه هغه یې واخیسته را ده سنګسار یې کړه دا بېچارګۍ هسې ظلم وحشت یې ول دی کافر دی دی دښمن دی که هر څوک دی ځکه دی د الله فیصلې ته ظلم وایي هغه فیصلې ته چې الله په قرآن په صریح قرآن کې نازله کړې ده دی هغه ظلم بولي نو خو الله ظالم بولي او د الله په مقابل کې هغه بل قانون د هغه عادل بولي دی دښمن دښمن به په دې پېژني چې د شریعت سره یې د څونه اړیواله ده بله نښه د دښمن دا ده چې دوی به د جهاد او د مجاهدینو نه سخته کرکه کوي کوشش به کوي چې مجاهد بدنامه شي او د جهاد او د مجاهدینو نه د خلکو زړونه واړوي خلکو ته وسوسې او شکونه ورسوي مختلفو نمونه باندې به یادوي خو یې دا ټوپک بس د ټوپک دا وطن رام کړی پرېږدي دا ټوپک نور دا قلم راواخلي قلم صحیح ده چې راواخلي د قرآن اول ټکی قلم نازل شوی ده خو چې یو څوک خو دې دې ته پرېږدي که نه چې یو څوک خو دې دې ته پرېږدي د قلم مې راوخته اوس په دې قلم باندې ما ما ته دا اجازه راکړي دې ته مې پرېږدي په دې قلم زه اوس خپله خبره ولیکم دی وایي نه قلم په لاس کې واخله دې خبره ورباندې دې ما لیکه کتاب په خپل پیسو جوړ کړه په خپل ټیکس او په خپل مالیه باندې چاپ کړه خو مضامین به یې ما په خوښه باندې مضامین به یې ما په خوښه باندې مکتب جوړ کړه حفاظت او پیرداري یې څه کوه نصاب به پکې ما چلېږي معلم به د ما سره په کې تدریس کوي د شاګرد له بحث د ماته طریقه باندې بس شیطان دې د دروازې خلک دروي چې چا چا پتلون په تن نه هغه دې ته شړي چې چا پتلون لکه مکتب څو پتلانه ته وایي خلک مکتب خو علم ته وایي مکتب خو ثواب ته وایي مکتب خو معلومات ته وایي مکتب خو فرمولې ته وایي مکتب خو ساينس ته وایي مکتب اخلاق ته وایي پتلون ته خو نه وایي که ته د دې پتلانه سره چې فکر ګلالي پښتني جامې افغاني جامې اغوندي دا مکتب دې نه ول پرې دی نه دا شړې ولې خو د تا په ذهن کې مکتب دا دی چې زه دې پردی شم له خپل عقیدې له خپل مظهر له خپل لباس له خپل ولس له خپل قوم له خپل تاریخ له دې نه دې پردی شم بس بوتل غوندې د ځم بوتل غوندې د راځم ته خو ما مکتب ته نه پرې ته ما نه بوتل جوړه که بوتل خو مې ښوی سم دم ومه نو بیا مې ور پرېږدي که مې شال شډل کالي اغوستي وو په ذهن کې نابغه هم ومه نه مې ور پرېږدي